مخکې آیات راځي آتش پیتو دا مخکې دغه پوری دغه مقام دی دا دغه پوری دا مقام چلیږي او و مقام نه ترغه پوری چلیږي نو په دې کې به یوسف علی السلام رونه راځي یوسف علی السلام ورلا غلا ور کوي بیا دا غینه پاتې پښتنه کوي د کورنۍ په باره کې چې خاصه خاندان سم راځي نو چې دوی ورته خای نو دا غي خاندان په باره کې ورته چې خاصه سرور شته هغه وته د مورور دی وای که هغه مو بل پیرا کرا نه وستو نو بیا لا نه در کوم درمه بیا دا غینه پس دوی روانیږي هغه روپۍ د دوی چې کمی دی هغه ور لپاره دغه کې غبارونو کې دی بیا دا غینه پس دوی وته چې سید مون برور راولو بیا پلار ته ورځي او پلار چې کوم دنو هغه ته هغه نه مطالبه کوي خو به هر حال ترغی پوری چې پلار ور سره بیا خیری دارور را پریګ دی هغه مکالمه ور سره کوي خدای غینه پس بیا دوی راځي نو هغه پوری دا مقام دی وجا ایقوت یوسف او رال لونو د یوسف علی السلام فدخلوا علیه نو داخل شو په یوسف علی السلام باندې فعرفهم نو وی پیجا او پیجندل یوسف علی السلام دوی هغه په جندل وهم له منکرون او دوی د یوسف علی السلام ناشنا غنون کیو دوی نه پیجاندل چې دا څوک دی هغه په جندل ولی یو وجه خدا او چې هغه نبی وو نو هغه ته پته لګیده په فراست سره دیمه خبره دا و چې هغه چې دوی کوی ته ورزول نو هغه ټیم کې اکه شروع نو فشر کې بدلون زر راځي نو هغه غټ شوی او ستر شوی او بیا دوی نه پیژاند او دوی چې دوی خو په هغه وخت کې لوی لوی غټو نو هغه دوی پیژاندل ځکه چې په دوی کې غوډه بدلون نه راغلی نو وی پیژاندل ولم ما جهزهم بجهازهم هر کله چې تیار کړ یوسف علی السلام دوی له بجهازهم هغه دغه سامان د دوی سامان د دوی ورته تیار کو قال اتونی باخلکم نو ورته وی را ولی ما تستاسو غبل رور من ابیکم تستاسو د فلار نه دی نو دا ورته څنګه وی دا چې غوډه د کار کی بیا خو دوی ته پته لګیږي نو ما تاسو ته وی چې نه دا اصل کې د پښتنه وکړه چې خا صحیح د تاسو له خدای غل در کوم سمره در کوم سمره کسان په کور کې وزیر دغه له پکار دای کنه هغه نن سره درج کوي کنه نو هغه اندراج چې کول دوی ته یو زمون بل ور دی بل ورم چرته دی وی هغه په کور کې چې دا کیسه ورته وکړه هغه ورته وی دا چل دی چې روز به مراول خو شه دغه شان ته زنه ورکوم قال اتوني باخل لكم من ابيكم الا ترون آیا تاسو ګورئ نه اني او فل کيل چې زه پورا ورکوم پیمانه وانا خير المنزلين او زه غره مل مستیا کوونکو نیمه زه مل مستیام د خلق غره کوم پیمانم پورا ورکوم قرور بم سکوي هغه براولي فان لم تاتوني به کچرته تاسو ما ترانو استاغه فلا کيل لكم نو نشته پیمانه نشته د راشن تاسو لره عندي ما سره پیمانه خو نه ورکي خو راشن ورکي کنه ولا تقربون او ما تمرانیز دی کېږي ما تمرانیز دی کېږي څه مطلب په دې کې یو خبره خدا دا دا معلومه شو چې اکرام او تزوید د مسافرینو دا پکاري خته بادشاہ کې دا د حکومت لپاره پکاري چې مسافر خلک راځي دا غوي اکرام د پاره سیستم جوړ کړي بلکې نه دا معلومه شو چې یوسف علیه السلام ها بل ته دا معلومه شو چې ګورا یوسف علی السلام بادشاہ له بادشاہ له پکار دی چې دغه معلومات کین یوسف علی السلام معلومات کړو کنه بل ته دا معلومه شو چې بادشاہ له پکار دی ځان فاته دروژن سړی پری نک دی ښا دا دروژن او خائن خلک سي دا خواته نه پری دی امیر له پکار دی یوسف علی السلام چې ورته وی ک چرته مرا نو سترو بیا نشته دی لہذا بیا ما ترانی دین چې دروژن سړی ځان فاته نه پری دی صحیح قالو نو دی اوی سنو راوی دوانو اباهو پوش سنو راوی دوانو اباهو زرد تی پټا گئی سره به غواړو مونږ دار اور اباهو د پلارنا و انا لفاعلون خوس پدې کې مونږ کامیاب شو کنه وای نه مونږ حق لاریان یو یقینا مونږ دا کار کوونکی و اول کې وته وای چل بکاو کنه اوس چل کې وکړه سره کامیابی یو کنه نه کامیابیږي نو ورسته ورته خپل ذمہ واری ول چې یقینا مونږ دا کار کوونکی بیغم اوسه دا چې چلونه مونږ ډیر راضی ښا دا ورته وی اوس دا سنوراوی دو په چل سره غواړو پته ولګي د دوی یو ځل اعتبار بایلل لري یو ځل چې اعتبار سره بایلی کنه بیا خلک داغه په خبره یقین نه کوي ځکه دوی چل یادې چې اول ځل یوسف علی السلام بارک دوی اعتبار بایلل لري وقال لفتیانی او یوسف علی السلام هغه نوکرانو خپلتا اجعلوا بضاعتهم وګرځوي هغه پیسې د دوی روپۍ د دوی فی رحالهم هغه بارونو د دوی کې لعلهم يعرفونها شاید چې دوی به او پیجنې اذن قلبو کله چې دوی واپس لاړ شي الی اهلهم کورنۍ خپل ته لعلهم يرجعون نو دې لپاره چې دوی واپس راشي دا څه مطلب ته دا روپۍ ورلولې په بارونو کې کې خو دی بعض وی دا روپۍ ورتا صدقه کړ چې بس دا دې ته ورکې او دا دغه د دې یو مسله ده امام بخاری په دې باب قائم کړی دی متولی د وقف کول شي چې خپل خپلوان لکه بعد لکه ایسه خاص کی پوه شو کنه نو دا کله کول شي نو دا دې دا کې دا وکړل نو دې کې سحرج نشته لخوا دا وکړل بعد وی چې نه دا روپۍ دې د پاره کې خو دی چې دا خو خاندان نبوت ته دی خو غلا ډاکا خیانت دا نه کوي نو دوی چې لار شي چې الته روپۍ وګوري نو دوی به دا خبره کوي چې ځان راته وای غواړي دا موږ پردی روپۍ راوړي دي نو په دې وجه به واپس راشي نو چې واپس راشي دا شان قرات نه نشي بغیر ضرور نه نور براولي نور براور رسي نو دا خبره ده بعد وی چې نه دا روپۍ چې ورلکی خو دي دا پته ورته چې زما د کور غربت کومه معلوم دی دوی خو بیا زر نشی راتلی نو چې روپۍ ورلکیدم په بار کې نو دوی به واپس کېږي دوی به واپس راشي چې د روپۍ شته دی موږ به په دې باندې دغه شو وخافلم ما رجعوا الى ابيهم نو هر کله چې دوی پلار ته واپس شو قالو دوی او یا ابانا ای پلار زمونږه منع من الکیل منع شو زمونږ نه راشن ای زمونږ نه راشن بند شو مونږ تیرا نه کړو نور نه راکې په ارسل معنا اخانا نو ام اولیګه مونږ سره زمونږ ورور نقتل نقتل نو پورا براړو مونږه راشم و انا له لحافظون او یقینا مونږه د حفاظت کوونکیو مونږ به یقینا د دغه دی پر کډه ټکی لګی ولې ځکه دی پوهې چې مونږ باندې اوس بابا اعتبار نه کوي نو پدی وجه سخت سخت کی کئی انا له لحافظون قال هل امنکم علیه نو یعقوب علیہ السلام سره مکالمه شروع کړه وی هل امنکم علیه آیا ز اعتمادکم پتا سبانه پبارد دی بنیامین کې الا کما امنتکم ز تاسو باندې اعتماد نکوم الا کما مگر دا ته اعتماد بکم امنتکم علی اخیه چې ما اعتماد کړو پتا سبب دی علا اخی په بار ضرور د دکی من قبل مخک د دینه د دینه مخک ما تاسو باندې د ضرور بار کې اعتماد کړو بس هغه سي اعتماد مې دی سي اعتماد د پتا سبحانه حکم خود دومره خبره به حکم چې فالله خیر حافظا توکل می په الله دی فالله خیر الله تعالی بهتر حافظا حفاظت کوون کړي الله به حفاظت کوي پتا سو نشم کوله وهو ارحم الراحمین او هغه الله تعالی بهتر در رحم کوونکو نه دی نو توکل په الله تعالی باندې یو سبب د اسباب د دفع د دغه مشکلات لپاره دا یو کړو ولما فتحوا متاعهم هر کله چې کولاو کړل دوی متاعهم سامان خپل نو وجدوا بضاعتهم بی مونږ هغه روپۍ خپل ردت الیهم چې واپس کړي شوی وی دوی ته هغه مونږ قالو دی او یا ابانا ایک لار زمونږه ما نبغي دا ما وی استفانیه دا مونږ څه شی غواړو دا استفان د تعجب د پر نور څه غواړو پوه شو یو مان دا یو دا ما نبغي مونږ نه غواړو روپیستان بابا هذه بضاعتنا دا زمونږ روپی دی ردت الینا چې واپس کړی شوی دی مونږ ته دا مونږ ته واپس کړی شوی دی نو ونمیر اهلنا او غلب راړو مونږه اهلنا کورنۍ خپل لرا ونحفظ اخانا حفاظت پکو مونږ ضرور خپل ونزداد کیل بعیر او بل زیات پکو مونږه راشن د یو اوخو د یو اوخ بار په سیوا شي ذالک کیل یسیر دا پیمانه دا یسیر اسانه د په بادشاہ باندې وزیر خزانه ته دا کار ګران نه دی دا غت آسان دی غدا یو بار مار دا غت یې شین دی او مونږ لراکي دې دا کې یو دا معلومه شو چې چا سره احسان کې داغه د شان مطابق کوا یو سړی به ډیر شریف وي ته ورغله چې کوم دینو چې ته په یو موقع کې باغ ته ضرورت پېښ شوی نو ته هغه د خلکو مخ کې زکات ورکې داغه ضرورت وي د خدای بنده خوش په هغه لاته پټ ورکا دې دا کې چې پر اسلام ته معلوم چې دا خدای ما کورنۍ د اشراف دي نو روپۍ ورته مخامخ نه ورکې پس کې کې خو دې په بار کې کې خو دې دا ته معلومه شو بلت نه دا معلومه شو چې خلکو سره اکرام دا د هغه د جذب کول لپاره وسیله خلک بکا ترانی دیکيږي خو ته هم د جیب نه لړامو پاسه کنه لږونه خرچه مرچه کوا نو بیا بل سره خلک مینا کوي نو دا لغو شو قال لن ارسله معكم نو وی ورته یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام لن ارسله هرگز نه لګم دا یوسف بنیامین معكم د تاسو سره حتا تؤتونی موثقا حتا تاسو راکی ما ته لوز من الله دا الله طرف نه نبی اسم الله په نوم د الله باندې په نوم د الله را قسم خوري پوښوي او وعده را سره وکي لتاتننی به چې تاسو برا ولې دی ما ته الا ان مگر پاغه وخت یحاط بكم چې تاسو ټول راګیر کړی شي په یو مصیبت کې که ټول راګیر شي بیا خو څه نشم ویلې او ترغی پوری د سر نه دا کومه فلما اتوه نو هر کله چې ورکړ دوی موثقهم لوس فل نو قال او یعقوب علیہ السلام خطا سره کوم لوز وکړو خو الله علاما نقول وکیل الله تعالی پاغه سبانه چې مونږه وایو ذمہ وار دی بس ذمہ وار الله تعالی دی الله تعالی ته مونږ دا خبره سپارلې ده په دې کې دا خبره چې یو څړي ته ستاسو ضرورت پیښ شو او هغه باندې ستا اعتماد نشته دی نو دا غنه وعده واخلا بلکې نه دا معلومه شو چې د انسان کله مطلب دا دی یو کار کې مغلوب شو پورا راګیر شنو بیا غو معذور دی بیا پریک دا الا یحات بكم کتا ته پورا راګیر شوی نو بیا باندې زما ته اعتراض نشته دی یعقوب علیہ السلام ورته وی دا وشو وقال یا بنی نو او یعقوب علیہ السلام ای زما زامنو لا تدخلوا من باب واحد مداخلی گئی دی یوی دروازینا ودخلوا داخل شی من ابواب متفرقه د مختلفو دروازونه اے خار ته په خوا دروازې وی شهر نه غیر چا پیره بوي نو په مختلفو دروازو باندې ور داخل شي په یو مو ور دی و ما اغنی عنکم او زنه شم لري کول رتاس نه من الله د مصیبت د الله تعالی نه من شي انکم مصیبت هیڅ مصیبت تر نه لري کول نه شم ان الحكم الا لله یقینا اے یقینا اختیار د مصیبت را واستو د لري کولو الا لله نشته الا لله مگر په اختیار د الله کې دا حکم پدې دا کې حکم تکوینی شو ها او علیه توکلت خاص په الله باندې ما ځان سپارل دي او علیه فلیتوکل المتوکلون او خاص په الله باندې ځان سپاری ځان سپارون کی دا دغه ورته وکړو چې تاسو په مختلفو دروازو باندې ورشي پدې کې با بعض وی زکه چې دا نه چې نظر شي یولس کسان دي ځوانان دي خيسته خيسته د پیغمبر دامن دي را روان دي خلک وای سمره ډیر دي نستر کې به وای او العين حق حدیث کې راځي ستر کې حق ته نظر لګي ګوره ښا کله کله سړی د نظر کیږي دا شتري دیمه خبردار یا دا دا یا دا هند بعضی وای چې دا دي ده کې د دې د پاره ورته وای چې په مختلفو دروازو ورشي چې تاسو خو مخ کې مور راغلي وای نو لس بار امر وړو اوس ته بیا تمره زر ورشي کنه نو کې دې چې څوک نقصان ضرورت چې د مونږ دی حالت ته وګوره ادا روزانه را خوشي دی هدی د مونږ نه لس لس بار وړي دا خو به دوی مونږ ختم کی نو حالات خراب دي تاسو په مختلفو لار ور داخل دي چې خلک مدافعونه پیژني نو دا دغه کوي بل دا خبره ده چې دا رب الدار د کور مشر ردا پکار وي چې هغه د خپل کور والاو د حفاظت لپاره تدابیر غي توخی او روحانیا روحانی تدابیر ورته وخی ښا چې په دې طریقې سره ځان بچ کوي نو دا دغه دی بل دا خبره ده چې تدبیر منافی د توکل سره نه دی وګورئ یعقوب علی السلام ورته تدبیر خو لو خو بیا ورته علیه توکلتو په الله می ځان سپارل دي ګوره توکل په الله دی ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء هر کله چې دوی داخل شو دا هغه دا هغه غاینا چې پلار ورته امر کړو پلار ورته امر کړو چې مطلب په مختلفو دروازو ورشي نو دا غي مصیبت نه خو بچ شو خو لیکن بل مصیبت کې اوسرا گیریږي ما کان یغنی عنهم نو یدا یعقوب علی السلام چې لری کړي وې دوی نه من الله د مصیبت د الله تعالی نه من شی ان کم مصیبت الا حاجتا مگر دا یو تدبیر فی نفس یعقوب پزړه د یعقوب کې نفس معنی مې ته کړی وی کله په معنی د قلب سر راضی قضاها چې دا سوچ کړو دی یعقوب علی السلام قضاها یا اظهرها لهم ظاهر کې دوی ته یعقوب علی السلام په ذهن کې یو منسوبه و دوی ته ښکارا کړه نور د الله تعالی مصیبتونه ته نشو لري کوله و انه لذو علم او یقینا دا یعقوب علیہ السلام چې لذو علم خامخا خاوند علم امام بخاری وی لذو علم معنی دا وی چې د عالم او علم باندې عمل کولو لما علمناه د دې وجنه چې موږ ورته تعلیم ورکړو ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه نه پوریږي په دې کې دا خبره شو چې یاره تقدیر ګورته تدبیر د تقدیر مقابله نشي کوله بل خبره دا ده چې تدبیر چې د تدبیر هم د علم نه دی چې څوک خط تدبیرونه جوړی کنه د الله پاک خو علم ورکړي ښا او بیا و سره چې عمل دا بیا ډیر خوان کوي دا تر دې پورې دا د دې رون ورتللو بیا راتللو دوباره تلل دا دا په دې یو مقام کې بیان شو دا اتوم مقام